الفرح ولین العیش خوشالیدل خوشاله کېدل او نرم ژوند ته ویل کی بهترینې زندګۍ ته ویل کی او علما کرام لیکلي دي نعمت ویل کېږي هي الحالة التي یستعذبها الانسان دا هغه حالت ته ویل کېږي چې انسان هغه خوښ وګڼي خوږ یې وګڼي او مزیدار یې وګڼي دغې ته ویل کېږي نعمت منعم څوک دی منعم یو الله تبارک تعالی دی و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کدا الله تعالی نعمتونه حسابوي نو سر ته به اون رسوي شمیر داغي دې کې دغه معنی باندې کوي چې د الله تعالی نعمتونه لا تحصوها نه شي شمارولې څنګه نه شي شمارولې ولې نه شو سترګې د الله نعمت دی جبه د الله تعالی نعمت دی غوګونه نعمت دی بدن نعمت دی خوراک ډوډۍ سکاک وغیره دا ټول الله تعالی نعمت دی نو دا خوشماریږي لا تحسوها معنی داره چې سر ته نشي رسولی شمیر دغې لا تحسوها دغه معنی د الله تعالی نعمتونه دومره ډیر دي چې سر ته د هغې شمیر نشي رسولی اوس دا منعم علیهم څوک دي نو دا براشي د دې پوره تفصیلات قرآن کریم کې بیان شوي دي ټول انبیا علیه صلات وسلام منعم علیهم دي سورې مریم اته پنځوسم نمبر آیت کې وراشي دغه سي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم منعوم علیهم یو سورې ال عمران یوسل دریم نمبر آیت کې وراشي یوسل څلور او یا نمبر آیت کې وراشي سوره ال عمران یوسل دریم نمبر آیت او انبیاء علی السلام سوره مریم اته پنځوسم نمبر آیت او سوره ال عمران صحابه کرام یو سل دریم نمبر آیت کې وراشي سورۃ النساء نه شپیتم نمبر آیت کې وراشي من یطع الله والرسول فاولئک مع من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نو دې کې معنی دا شوله صراط الذين انعمت عليهم الله تعالی روان ک مونږ د خلکو بلاره باندې چې تا په هغې باندې انعام کړی دی چې هغه انبیا علیه صلات وسلام دي من النبیین الله تعالی مونږ د پیغمبرانو په لار باندې روان که والصدیقین الله تعالی مونږ د رښتونو خلکو په لار باندې روان کا والشهدا الله تعالی مونږ د شهیدانو په لار باندې روان کا او والصالحین الله تعالی د نیکانو بندګانو په لار باندې مونږ روان کا انعمت علیهم دغه معنا شوه الله د نیکانو په لار باندې مونږ روان کا انعمت علیهم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دې کې معنا کړی ده ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی ده وی انعمت علیهم بطاعتک وعبادتک وهم الانبیاء والملائکه والصدیقین والشهداء والصالحین الله تعالی چې تا په خلق باندې مهرباني کړې ده بطاعتک و عبادتک الله مونږ د هغه خلکو په لار باندې روان کا چې الله تعالی غستا تابعدار دي ستا عبادت یې کړی دی هغه انبیا علیه صلات وسلام دي بطاعتک او عبادتک وهم الانبیاء والملائکه والصدیقین والشهداء والصالحین الله تعالی مونږ د خلکو په لار باندې روان کړ بیا یو دنیوي نعمتونه دي یو اخروي نعمتونه دي قران کریم کې دنیوي نعمتونه بیا دوه قسم دي یو عام نعمتونه دي او یو خاص نعمتونه دي خاص نعمتونه و ذکر شوی دي قران کریم کې تفصیلات به ان شاء الله راځي خپل زبان به وایو د دې کې علما کرامو یو نقطه ذکر کړې ده ان شاء الله ورستو برازي تفصیل یو د اهل ایمان د پر الله تعالی یو صفت ذکر کړی دی چې انعمت علیهم دی او د اهل کفر د پاره دو صفاتونه ذکر شوی دي مغضوب علیهم او ضالین علامه بیزاوی رحمت الله علیه تفسیر بیزاوی کې ډیره بهترین نکته ذکر کړې ده په دې کې وای هغه نکته په دې کې دا ده بأن أهل الإيمان من جمع فيه الخصلتين وای اهل ایمان هغه دی چې پاره کې دوه خصلتونه جمع شوي دي یو علم او دویم والعمل به فمن ترک العلم فهو مغضوب عليهم ومن ترک العلم فهو ضال نو ښکاره خبره شوه وای د اهل ایمان په دې ځای کې انعمت علیهم دی نو په هغې کې دوه صفتونه جمع شوي دي یو علم د الله تعالی په دین باندې پوهیږي او دویم د الله تعالی په دین باندې عمل کوي بأن أهل الإيمان من, جع من جمع فيه الخصلتين العلم والعمل به فمن ترك العلم فمن ترك العمل فهو مغضوب عليهم چا چې عمل پرېښی او هغه یهودیان او عالمان وو خو لیکن د الله تعالی په دین باندې عمل نه کو نو هغه مغضوب علیهم شول او چا چې بالکل د سره علم نه وکړی نو هغه ځوالینو هغه نسوارو هغه جاهلانو نو ځکه دا دغه لپاره یو صفت ذکر شوی دی او درې نور د لپاره دوه ذکر شول یو هغه چې هغه علم پرې خېو بل هغه چې هغه عمل پرې خېو نو دوه ذکر شول دغه لپاره غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړل شوی په هغه باندې ولا ضالین او نه گمراهان دي غیر المغضوب غضب ماده دلالت کوي په شدت باندې الغضب بمعنى شدت دا چې کله د انسان په صفت کې راشي د غضب تعریف سره د غلی کلی تفسیر بحر المحیط لیکلی دی وای الغضب تغیر الطبع بمکروه د انسان طبیعت بدلیدل په یو بد کار باندې د انسان د مزاج نه خلاف کارو شي طبیعت بدل شي کنه بس دې ته ویل کېږي غضب او دغه سیم په سرینو معنا کړی دا هي سوران النفس عند اراده الانتقام ته انسان دا نفس بدیدل جوش وهل دی د انسان په بدن کې ریوینه کله چې د انتقام بدله واخلي کله چې د انتقام اراده وکي سوران النفس عند اراده الانتقام د انسان په بدن کې وینه زیات حرکت شروع کی کله چې انتقام اخلي بس دغه ته ویل کی عام پښتو کې هغه ته غوسه ویل کی د انسان مخ بدل شي تندې بدل شي سترګې بدل شي او رنگ یې سور شي د انسان په بدن کې وینه حرکت زیات کی بس دغه ته غضب وي یعنی سوران النفس عند اراده الانتقام د انتقام په د ارادې په وخت کې چې کله په انسان کې وینه حرکت زیات کی بس دغه ته غضب وي او تاسو تمایل تغیر الطبع بمکروه علامه ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه لیکلی د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې هغه حدیث مې راته ویلی دوو کسانو یو بل ته ردې بدې ویللې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او په حدیث کې راځي و احدهما قد احمر وجهه وانتبخت او داجه دغه یو د مخ په کې سور شوی او د مرۍ د رګونه راپړسېدلی نبی علیه صلات وسلام ته بیا علاج ښودلی هغه حدیث مونږه مخکې تفصیلا ویلی حدیث د بخاري او د مسلم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل که چرته د تعوذ وای اعوذ بالله ویلله نو د حالت به بدل شي نو چاله چې غوسه ورشي یو علاج دغه شو اعوذ بالله دی وای دویم حدیث ته ابو داود کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس کله چې چاته غوسه ورشي او دا ولاړ نو کیدینی ف نو ف فانه ذهب عنه الغضب و الا فلیستجع که کیناست او بیا هم غصه سړه نه شول نو بیا دې سملی یو سړی ناست دی غصه شو نو ودې درېږي روان دي شي لاړ دي شي غصه یې په دې باندې ختمه شي حدیث ته ابو داود کې دغه راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وی د الله تعالی پیغمبره ما ته نصیحت وکړه وصیت راته وکړه نبی علیه السلام ورته ویل لا تغضب غوسه مه کوه بس دغه تا ته نصیحت دی نبی علیه صلات وسلام پوهېده د الله تعالی پیغمبر الله تعالی خبره و په هغې کې دغه مرض زیات ور غوسه کېدل بعض انسان داسې په هغې کې دغه مرض د غوسې ډېر زیات نبی علیه السلام ته دغه وی ته غوسه مه کوه وی د الله پیغمبر بل نصیحت راته وکړه ای بس مو غوسه کیږه دغه نصیحت دی نو بل نصیحت نشته لري حدیث ته بخاری کې راغلی پرد دا مرارن قال لا تغضب هغه ډیر کرته ویل الله تعالی پیغمبر بل نصیحت را توکا نبی اسلام ته غوسه مکو بیا ویل بیا ویل بیا ویل نبی اسلام ته غوسه مکو او چا چې خپل غوسه پرې خو ده حدیث د ابو داود کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه چاله چې غوسه ورشي او دا غوسه خپل نه پیدول شي لکه یو ماشوم ته انسان غوسه شي نو ماشوم وال خو ګران نه دی بیا کنه یا خر ترې غوسه راغله وخت تړلې دی نو څه دی وهل څه ګران دي یا چرګانو چرګوړو ترې دغه راغله غوسه راغله یا زنانه ته غوسه راغله او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا غصه کنټرول کړه دا ناپیزول شو خو لیکن غصه ونه کړه کنټرول کړه الله تبارک تعالی به د قیامت په ورځ باندې د خلکو په مخ کې راو غواړي او الله تبارک تعالی به ته اختیار ورکړي من الحوری ماشه چې ستا سو حوری خوښ شي دا غي سره مس اغستا ځن سره واخله استا شولې حدیث ابو داود کې راغلی الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان صبرناک جوړ کړي الله تعالی دې صبرناک جوړ کړي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راغلي دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والد صاحب چې وفات شو مور یې پاتې شوله کونډه دا تقریبا د اویاو اتیاو نوي کاله په عمر کې ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مقابل یو سخت دشمن یو هغه راغی او دا خبره یې ورته وکړله وای زه په یو خبره پسې راغلی وې څه دي وې زما دا اراده ده چې ستا د مور سره زه نکاح وکړم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صبر استقامت یې معلومه وه غوسه یې معلومه وله دیوان خو ډېر سړی پریشانه کی نوي کاله عمر دی او بیا هم داسې یو خبره په داسې الفاظو باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې دا د قران کریم حکم دی دا د شریعت حکم دی چې کله یو زنانه کونډه شي نو دا د هغې اختیار دی که هغه نکاح کوي الله تعالی وایي چې تاسو یې فلا تعضلوهن ان ینکحنه مه یې منع کوئ د نکاح کولو نه نو بس زه د خپلې مور ابۍ نه تپوس وکړم که نکاح یې کوله نو صحیح ده خو زړه باندې به څه تېرېدل بیا هم امام ابو حنیفه رحمتالله علیه د مجلس نه پاڅېده کور ته ورننوځي او سړی په خېټه باندې دل راځي او چتېده ولګېده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله د کور نه بهر ته راووت واپس راغی او مړ شوی غصه د الله تعالی دپاره انسان کنټرول کی الله تبارک تعالی ولا سور کی من الحور العین ماشا چې د حور نستا څومره خوخي در ځان سره وس په نکاح کزان لې واخله نو صبر دا ډیر زیات ښه شی دی صبر میوه دا ډیر زیات خوږی د صبر نتیجه ډیر زیات خوږی غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړل شي په هغه باندې ولا الضالین اسباب الغضب به ذکر کو د الله تعالی غضب چې بچا باندې راځي دا غي اسباب سری مختصر تور باندې دا وایو یو بدلول د الله تعالی د نعمتونو قرآن کریم کې دا راځي بار بار دویم الکفر بی آیات الله د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کول دا سبب دی لپاره د غضب دریم الاعراض عن حکم الله تعالی د الله تعالی د حکم نه اعراض کول څلورم انبیاء علیه الصلاة والسلام قتلول پنځم التعدی عن حدود الله د الله تعالی د حدوداتو نه تعدی کول ظلم زیاته کول شپږم الکفر العنادی عنادی کفر کول خره ته پته ده چې دا پلانې په حق دی خو په ضد او په عینات باندې ودرېدلې ای دا قرآن منم خو چې دا یې وایي نو نه یې منم دې ته وایي کفر عنادي د مؤمن مسلمان قتلول عمدا دا سبب دی لپاره د غضب الهي اتم د الله تعالی د دین نه نفرت کول دا سبب دی لپاره د غضب الهي قتل المؤمن النفرة من الدين الحق نهم الفرار من صف القتال د جنگ د سب نه تیخت کول دا سبب دی لپاره د غضب الهی لسم الابتراء علی الله په الله تعالی باندې دروغ جوړول الجدال فی اسماء الله تعالی د الله تعالی په اسماعي صفاتو کې جدال کول جګړې کول دولسم د وعده خلاف کول او دیار لسم ارتداد مرتد کېدل دا سبب دی لپاره د غضب الهي سوار لسم محاجب الباطل په باطل باندې جګړه کول او سوار لسم عدم رجاء الاخره د آخرت امید نه ساتل په الله تعالی باندې بدګماني کول دا اسباب دی لپاره د غضب الهي نو دې دې کې معنا اوس دا شوله غیر المغضوب علیهم الله تعالی مونږ د منعوم علیهم په لار باندې روان کا هغه خلک چې په هغې باندې غضب نه شوی هغې د الله تعالی نعمتونه نه دي بدل کړي هغې د الله تعالی د آیاتونو انکار نه کړی هغې اعراض نه کړی د الله تعالی د حکم نه هغې انبیا علیه صلات وسلام نه دي قتل کړی هغې د الله تعالی په حدودو کې تعدي او تجاوز نه کړی هغه کفر عنادی نه دی کړی هغه مؤمنان مسلمانان پناه حق نه دی قتل کړی هغه د دین اسلام نه نفرت نه کړی هغه د سب د جنگ نه دی تختی د جنگ د سب نه دی تختیدلی هغه په الله تعالی باندې دروغ نه جوړ کړی هغه واده خلافی نه کړی هغه مرتد شوی نه دی هغه محاجب الباطل نه کړی او هغه د قیامت امید لرلې ده دا غینه انکار نه کړي په الله تعالی باندې بدو معنی نه کړي غیر المغضوب علیهم دا معنا الله مونږ دا خلق ولار باندې روان ک الله چا چې استاد آیاتونو نه انکار کړي دي الله ستانه نعمتونه بدل کړي دي الله ستاد احکاماتو نه خلاف کړي دي انبیاء علی السلام قتل کړي دي مؤمنان مسلمانان قتل کړي دي دین اسلام نه نفرت کړي دي او د جنگ نه تختیدلې دي الله پتاي دروغ جوړ کړي دي واده خلافی کړي ده قران کریم کې په ډیرو معنو سره استعمال شوی دی مختصر دا وایو کله راځي په معنا د نسیان سره سورۃ البقره کې وراشي 202 یا نمبر آیات کې ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى نو دې کې معنا دا نه کوي چې ان تذل چې یو به کې گمراه شول بل به تور یادای نه ان فتذكر نو ورستو معنا ان تذل د تذکره په مقابل کې نو یو د تذکره ذکر یاداشت نو د هغې په مقابل کې نسیان نازي نو ان تذل معنا دا شوله چې که د یوې نه هېر شي نو بله بیا ورته وریادوي سورة البقره دوه سوه دوه اتیا نمبر آیت کې وراشي کله چې انسان په مصالحو د دنیا باندې نه پوهیږي عدم العلم بمصالح الدنیا د هغې لپاره هم لفظ د ضلال قرآن کریم کې استعمال شوی دی ان ابانا لفی ضلال مبین سور یوسف کې وراشي اتم نمبر آیات کې نو الله کې ودا معنا نه کوي چې زمونږ پلار په گمراهی ښکارا کړي ځکه پیغمبر ته رزولان نسبت کول کوپر دی تبې دیني ده مردا چې ډیر ساده سړی دی دنیا په حالاتو باندې نه پوهیږي هلته معنا ده کله زلال لازی په معنا ده الاغراق فی المحبه په محبت کې ورننه وتل انک لفی ضلالک القدیم ته خو ډیر د یوسف په محبت کې دومره کلونه تیر شوي دي اوس هم ته یادې سوره یوسف دیرشم نمبر آیت کې وراشي کله زلال لازی په معنا د غفلت سره سوره طه کې وراشي دو پندوسم نمبر آیت کې کله راځي په معنا د پقدان یو شی ورکېدل سوره الف لام میم سجده کې وراشي لسم نمبر آیت کې کله راځي په معنا د تحیر او د حیرانېدلو سره الم یجدک یتیما ووجدک ضالا فهدا سورې زحاق کې وراشي اتم نمبر آیت کې تحیر پریشانی تی مراد ده کله راځي زلال په معنا ده حق لارې نه بل طرف ته وړېدل قرآن کریم کې زیات دغه استعمال شوی د دیو جنا علامه بیزاوی رحمت الله علیه معنا د زلال کړی ده الزلال العدول عن الطريق د سم لارې نه بل طرف ته غختل د سم لارې نه بل طرف ته غختل اسباب الزلال د قران کریم کې اسباب د زلال کوم بیان شوی چې انسان پاغه باندې گمراه کی ول ذکر شوی دی قران کریم کې مختصر یو د الله تعالی تبدیل الکفر بالایمان کفر کول او ایمان پرې خودل سوره بقره کې وراشي یو سلاتم نمبر آیات کې دویم په علم باندې عمل نه کول سوره نساء سلور سلوختم نمبر آیات کې وراشي دریم التولی عن اتباع الرسول الله تعالی پیغمبر تابعداري نه کول سورة النساء یو سل دیارلسم نمبر آیت کې وراشي دا الله تعالی سره شرک کول دا زلال دی گمراهی ده سورة النساء یو سل شپاړسم آیت کې وراشي دا الله تعالی د لارې نه خلق منع کول الصد عن سبیل الله سورة النساء یو سل وش پیتم نمبر آیت کې وراشي الکفر بالله په الله تعالی باندې کبر کول سورة النساء یو سل شپږ دېرشم آیت کې وراشي په دین اسلام کې رضان نه بدعات جوړول غلو کول په دین کې سورة المائده واو یا نمبر آیت کې وراشي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کول سورې بنی اسرائیل اته څلوېښتم نمبر آیت کې وراشي د الله او د الله تعالی د پیغمبر نافرمانی کول سورې احزاب شپږ دېرشم آیت کې وراشي د الله تعالی د دشمنانو سره دوستانه کول دا گمراهی ده سورة الممتحنه یو آیت کې وراشي اتباع د اکثریت او جمهوریت او دیموکراسۍ کول بغیر د دلیل نه وان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله سورة الانعام یو سل شپاړسم آیات کې وراشي د الله تعالی د رحمت نه ناامید کېدل انه لا یسر من روح, من روح الله الا القوم الفاسقون الا القوم الضالون سورة الحجر کې وراشي شپږ پنځوسم نمبر آیات کې د غیر الله نه مدد غوښتل سورة الاحقاب کې وراشي پنځم آیات کې دنیا غوړه کول په آخرت باندې سوره ابراهیم دریم نمبر آیات کې وراشي زړه سختېدل د الله تعالی د ذکر نه دا سبب دی لپاره د گمراهۍ سوره زمر دویشتم نمبر آیات کې وراشي د قیامت په باره کې جدال کول سوره شورا اتلسم نمبر آیات کې وراشي دا شول اسباب د زلال یو خبره په تفسیر کې پاتې ده من هم ضالون من هم المغضوب علیهم ضالین او مغضوب علیهم د دې مستاق سره دا څوک دي بس بس کو تنګیږئ ما ان شاء الله اختتام ته رسو دا خبره په حدیث ته ترمذی کې راغلی دی د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه روایت دی وی الم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی المغضوب علیهم هم اليهود مغضوب علیهم یهودیان دی او زوالین هم النصارى حدیث ته ترمذی کې راغلی دا نصارا دي مغضوب علیهم هغه خلق دي چې هغه سره د علم نه بيدینه شوی دي هغه يهوديان لوی مليانو هغه بيدینه شول او نصارا هغه دي چې هغه بغیر د علم نه گمراه شوی دي هغه نه سوارو امام قرطبی رحمت الله علیه وی د مغضوب علیهم نه مراد مشرکان دي په مشرکانو باندې د الله تعالی غضب شوی او ظالین نه مراد منافقان دي مشرکان د مکی منافقان د مدینه هر زمانه کې چی بیا امام رازی رحمت الله علیه وی د مغضوب علیهم نه مراد العلماء سو ناکاره مولیان تی مراد دی رزوالین نه مراد الرهبان الجهله جاهلان پیران تی مراد دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ویلي دغه سي علما کرام لیکلي دي ابن جریر رحمت الله علیه وی مغضوب علیهم دا سوک دی او ظالین دا سوک دی هغه خلق کې الله تعالی د لارې نه وړېدلې دي او دغه لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه زوالین نه مراد هغه څوک دی هم تارک سنت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې پرېږدي خو بس حاصل دغه درې خبرې زده کوي مغضوب علیهم یهودیان دی او زوالین نصارا دی یا مغضوب علیهم مشرکان دی او زوالین منافقان دی یا مغضوب علیهم ناکار علما دی او زوالین دا ناکار پیران دی دغه مراد دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیا هم په سرینو لیکلی دی مغضوب علیهم او ضالین دا په یهودیانو پورې منحصر کول دا صحیح نه دی بلکې دا هغه خلکو ته هم شامل دی چې د الله تبارک تعالی په دین باندې پوهیږي او د الله تعالی د دین د پویدو سره بیا د الله تعالی په دین باندې عمل نه کوي د هغې تصدیق نه کوي وایي دا ټول خلک په هغې کې داخل دي د الله تعالی په دین کې یې کوتاهي کوي سره د پوی نه د الله په دین باندې پوی شي او بیا هم بګي کوتاهی کوي درس قرآن دا لیکلی دی د دې وجه نه دغه لیکلی دی علما کرامو لیکلی دی شاور الله رحمت الله علیه ذکر کړی دی الفوز الکبیر کې وای کته دا غواړی چې د يهودیانو نمونه ته وګوري نو نن سبا علما ایسو ته وګوره من الذین یطلبون الدنیا چې هغه دنیا طلب کوي د الله تعالی په دین باندې پوهې دي د الله تعالی دین پرېږدي نو بس دغه دي کنه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا سورۃ الفاتحه په اختتام کې دا سورۃ الفاتحه یو دوه درې فضایل وایو او بیا یو مسله بل ذکر کوو سورۃ الفاتحه دا الله تبارک تعالی په کتاب قرآن کریم کې دا صورت دی حدیث کې راځي ما انزل بمثلها فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبون ولا فی القرآن قرآن کریم کې نه دسی بل صورت ستره نه تورات کې موجود او نه انجیل کې او نه په زبور کې دا داسې عظیم شان صورت دی سورة الفاتحه انها السبع المثاني والقرآن العظیم الذي اوتیته د الله تعالی پیغمبر او یا سبع المثانی دی او دا د قران کریم لوی برخه ده حدیث ته ترمذی کې دا راغلی دی اعظم سوره بالقران دا قران کریم کې رټول نه عظیم ترین سورت وګد منه دی ویلې او سوره البقره ده عظیم ترین عظیم شان سورت قران کریم کې الحمدلله رب العالمین دی صحیح حدیث ته بخاری کې دا راغلی دی د سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناسو مجلس کې یو आवाज وشو ابشیر بن اورینی وای په دوه رڼاګانو باندې خوشاله شه چې تا ته درکړل شوی دی لم یوتهما نبی قبل کاستانه مخکې ول پیغمبر ته نه دی ورکړل شوی یو سورۃ الفاتحه او دویم د سورې بقره اخرنی آیاتونه لله ما فی السماوات و ما فی الارض شرح سنه کې دغه روایت موجود دی امام شعبی رحمت الله علیه وی وی ما ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایل اذا اعتللت او اشتکیت فعليك بالاساس کله چې ته مریض شې نو قران کریم کې سورۃ الاساس ته توجه وکړه سورۃ الفاتحه ته بل روایت کې راغلی دی دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه پر روایت کې مرفوعاً چې په دې کې الله تعالی د هر مرض نه شفا یې ښودې ده په دې کې شفا ده خو چې څوک په دې باندې اعتماد وکړي پوره باور وکړي د کامل ایمان سره شیخ د شاپور رحمه الله په نصر په حاشیه د نصر المرجان باندې لیکلی او دغه سي تفسیر درس القرآن کې هم دغه خبره ذکر شوې ده وای کړي یو مؤمن مسلمان یو حاجت شرعي وي هغه نه پوره کیږي نو د سورۃ الفاتحه یو وظیفه دی وکي د سورۃ الفاتحه وظیفه په دې طریقه باندې ده سلوي خورزي کله چې صبح صادق وخی سبا شروع شي سحر وخت داخل شي نو سنت دی وکړل شي د سنتو نه مخکې د سنتو نه وروسته د فرض مانځنه مخکې یعنی د فرض او د سنتو په مینځ کې یو څلوېښت کرت لري هره ورځ د بسم الله سره هر کرت دی سره بسم الله وای څلوېښت ورځې هره ورځ یو څلوېښت کرته د سحر د سنتو د فرضو په منځ کې یو څلوېښت کرته دا وای او د الله تعالی نه د خپل حاجت د پاره دعا غواړي الله تعالی به حاجت شرعي پوره کړي سورۃ الفاتحه دا سه بهترین سورۃ دی د الله تبارک تعالی په کتاب کې او بیا شیخ صاحب رحم الله په نصر المرجان کې پنځه فواید ذکر کړي دي د سورۃ الفاتحه په اختتام کې پنځه فواید ذکر کړي دي اخیری مسله چې متعلق ده سورۃ الفاتحه سره مسله د آمین د سورۃ الفاتحه په اختتام کې آمین لوستل دا سنت طریقه ده دا مستحب عمل دی بیا علما کرام او مفسرین او محدثین او فقهای کرام لیکلي دي کدا د مانځنه بهر وي او که په مانځ کې دوانه دا سنت طریقه ده مستحب عمل له خو لیکن فرق دومره دی چې په مانځ کې سنت مؤکد دی تاکید زیات دی او بغیر د مانځنه هغه تاکید لږ کم دی دومره فرق دی صرف وضاحت ذکر کړی دی علما کرام د آمین معنی سره د آمین معنی داره چې استجب دو استجب دعا انا یا رب العالمین ای رب العالمین مونږ چې کوم دعا وکړله دا قبول کا دغه دعا الله تعالی قبول کا آمین کلمه د سورۃ الفاتحه په اختتام کې ولې نه لیکل شوی مفسرینو ذکر کړی دی وای دا نه لیکل دلیل دی په دی باندې چې امین نه د قران کریم جز دی او نه د سورۃ الفاتحه جز دی د سورۃ الفاتحه جز نه نه د قران کریم جز دی دیو جنا د سورۃ الفاتحه په اختتام کې امین نه د لیکل شي تفسیر درس القرآن دغه لیکلی د دعا نه وروسته آمین لوستل دا سنت طریقه ده الله تعالی په بیا دعاګانې قبلوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه کله چې امام په مانځ کې ولاړ یو امین وای نو تاسو سره هم امین وای ذکر په دغه وخت کې ملائکم امین وای نو د چا امین چې د ملائکو د امین سره برابر شي الله تعالی ته مخکینی ګناهونه معاف کړي مخکینی ګناهونه ته معاف کړي صحیح حدیث تیر بخاری او مسلم حدیث کې راغلی دی انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اوتیت امین فی الصلاه و عند الدعاء لم یؤت احد قبلی امین داسې دعا ده چې دا د دعا په وخت کې او د مانزه په د سورۃ الفاتحه په اختتام کې ما ترا کړل شوی ده د دینه مخکې انبیاء علیه صلوات والسلام ته دا نه ورکړل شوی ها موسی علیه صلوات والسلام کان موسی یدعو و هارون یؤمنو موسی علیه صلوات والسلام دعا کوله هارون علیه صلوات والسلام پیامین ویل ده د دین علاوه نور انبیاء علیه صلوات والسلام ته دا نه ورکړل شوی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل پخت پخت مدعا بی امین فانه یستجاب لكم تاسو چې کله دعا اختتام ته ورسوئ نو امین وای دیر پر چې الله تعالی تاسو دعاګانې قبول کړي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی آمین خاتم رب العالمین آمین دا رب العالمین خاتم دی دا د رب العالمین مهر دی په دعا کې په اخر کې دغه مهر چې ولګولی شي الله تعالی دغه دعا قبلوي الدعا د امام طبراني رحمت الله علیه کتاب دی هغې کې دغه روایت ذکر کړی د ابو زهیر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه حدیث چې هغه امام ابو داود رحمت الله علیه نور محدثینو ذکر کړی دغه روایت و یو ورځ مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو شپه مونږ وتلو د خپل زینه مونږ ورتیر شولو په یو سړی باندې علا اتینا علی رجل قد الح فی فی المسأله یو سړی او چاغیر ډیر ډیر ډیر الحاح او منت زاریه کوله چاپلوسی کوله الله تعالی ته په دعا کې الحاح کو په دعا کې الحاح کول د سنت طریقه ده دا مستحب عمل دی الله یعنی الله تعالی ته چاپلوسی کول الله تعالی ته ډیر منت جاری کول الله تعالی ته خپل عجز کار کول نو یو سړی دعا کوله خو ډیر په عجیب اندازه باندې کوله فوقف النبي صلی الله علیه وسلم یستمع منه نبی صلی الله علیه وسلم خواته ودرېد هغه دعا ته ورېدله چې دا سوی نبی علیه الصلاة والسلام ته ودرېد بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اوجب ان ختمه د در لپاره جنت واجب شو دا دعا قبول شوله که ده پې مهر ولګاو په دې دعا باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې یو کس ویل اې د الله تعالی پیغمبره بی ای شین یختم په څه شي په مهر ولګي اختتام یې په څه باندې وکړي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل په امین سره فانه ان ختم بی امین فقد اوجب در پر جنت واجب شو دعا به قبول شي حدیث ابو داود کې راغلی دا او فضائل د امین مسله د امین بالجهر او د اخفا دوانه طرف ته بده باندې احادیث تللی محدثینو د غیر لپاره مستقل بابونه قائم کړی دي دا د جګړو د اختلافاتو مسله نه ده صرف اختلاف پدې کړي چې امین په زور باندې لوستل غوړه دی او کنه په پټه باندې لوستل غوړه دی که چا په پټه باندې اول وسته نو ده هم سنت طریقه دا کړله هغه نور د دې اقرار کوي څوک چې د جهر قائل دي خو لیکن که چا په جهر سره ولوسته نو څوک چې د اخفا قائل دي هغوی بیا هم د سنت طریقه ادا کړله د دې نه څوک انکار نشي کولی نو یو بل ته په دې کې د تفسیق د فسق نسبت کول د فاسقانو او فاجرانو نسبت کول او یا دا ویل چې د منځو شو د منځو نه شو دا ټول غلط کارونه دي اصل کې دغه سي فروعي اختلافات چې دا د عقیده اختلاف نه دی فروعي اختلافات دي دوه طرف ته دلایل موجود دي خو صرف د اولویت او د عدم اولیت اولیت مسله ده د راجح او د مرجوح مسله ده په دې کې یو بل سره بغض کول کینې کول د مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې دا کینې او دغه اختلافات پیدا کول دا مؤمن مسلمان شان نه دی ای علما کرامو په دې باندې چې تاسو باس مباحثه کوئ مناظرې کوئ خپل مقتدیانو سره دغه ورخه د یو بل مقابله ته تیاروئ د جهاد د پاره ولنه تیاروئ هغه غیرت او ایمان څه شو چې مؤمنان مسلمانانو خویندې د کافرانو په جیلونو کې دي مؤمنان مسلمانان په بارود باندې وسوځول شول جماعتونه وران شول مدرسې وران شولې د الله تعالی کتاب په شهادت باندې ورسول شول علما کرام ورسول شول په شهادت باندې جیلونه دغې نه ډک شول په دغه باندې غیرت ولې نه کوي په دې باندې وس مونږ غیرت کوو چې دا یو امین په زور باندې وای دی بل په قرار باندې وای ای زه یو خبره کوم خو لیکن صحیح وره کچا امین په مانځه کې اون وای بیا هم مونږ کیږي مونږ کیږي خو سنت طریقه پاتې کړل ځکه امین ویل خو تاسو ته ما ویل سنت طریقه پرس خو نه دی کنه پرس خو نه دی پاتې شوی نو په دې باندې دا دومره په دې معاشره کې دومره اختلافات خواره شوي دي د یو بل دشمنۍ ته بیا تیار دي یو بل باندې سلام نه کوي نو زمونږ یو استاد محترم و هغه چې یو جماعت کې په دې باندې شرو دوه ډلې هغه په دې باندې ورانو یو به امین په زور باندې وای بل په قلار باندې وای چا به آمین چا به لاس په سینه باندې اوچت دی چا به په نامه باندې یک د اختلاف په بدای کی وی زلاړه جمع ته ورمخ کې شوم مون میوک وی راو ګرځیدم وی ما علماي کرام پکې موجود وای ما چې منځ شو کنه وی چې منځ شو وی ما ته چې امین مینه دی ویلې مون میو شو کنه وی چې او شوه مال چې د دوه علماونو پښتنه کومه مون شوه دی چې او وای مال چې لاس مې ځوړان کړی نه مې په نامه باندې خوري نه مې په سینه باندې خو دیو مون مې شوی ده کنه وی چې او شوی دی مې خدایم تباک او داسې خلک واغه چې د یو بل سره دوه طرفونو ته یو بل پسې ټوپک کې راوړل یو بل پسې ډنګي راوړل په جماعت کې دغه حالت لکه جنگ ته خبر رسیدلی و چې یو بل قتلول په دی باندې نو ما ورته چې نه ما په نامه باندې لاسې خودري نه مې په سینه یې خودري بلکې ارسال مې کړو د بعضې علماو دغه قول دی چې ارسال وکړه او ای امین مې نه په تیزه ویلې نه مې په ورو ویلې نه مې په پټه باندې ویلې او تاسو وایئ چې مونځ شوی دی نو ستاسو په داسې خبره باندې اختلاف دی او خپل مقتدیان د یو بل سره جګړه په داسې خبره باندې په جګړه باندې ورولئ په اختلافاتو کې غورځوئ چې هغه که څوک کوکي او کوي نه کې بیا مونږ کی خو سنت طریقه دی پاتې کیږي دا خبره نو بده کې هم الحمدلله زمونږ دغه موقف دی مونږ وای دا وخت د دې اختلافاتو نه دی مؤمنان مسلمانانو د الله تعالی نظام د الله تعالی قانون غواړي د الله تعالی نظام په یو دنیا کې نشته ای دارالاسلام د مؤمنان مسلمانانو لپاره په ټوله دنیا کې موجود نه ټول کافران په مؤمنان مسلمانانو باندې راپڼ شوي دي په هغې باندې بمبارونه دي د کافرانو د یهودو نصاراو جنکۍ راځي په مسلمانانو باندې بمبارونه کوي او موږ په دې کې اخته یو بخارا سمرقند دا ولې لاړل د مسلمانانو د لاس وروسته به انشاءالله په یو ځای کې راشي تفصیلات بر دی وایو یو د يهوديانو پلان جوړ کړي چې مسلمانان نه دا څنګه واخلو په څه طریقه باندې په مسلمانانو باندې غالب شي کافران سړی وروزه یو راغې د مسلمان په لباس کې يهوديانو د پالل یو غټ عالم دا غینه ډیر تحایب تحفه راوړلې او دا غي چاپی او کله چاپی که خبر ابر او تحفه تحایب او لور کړل ډیر روپۍ او هر څه یو تور کړل وې مولوی محترم ستانه ډیر زیات متاثر یو او الله تعالی د ډیر علم درکړی ته بزان باندې نه پویږي خلق خوستا ډیر قدر او احترام کوي بس هغه نه ځان ورک شو چې دا خو صحیح خبره ده او دا خو پر شیا د بازار باندې نه وپویا او دا لګوند کې تحفه مر راوړی ده کدا واخلی هغه په لکونو په هر څه وغه واخیستل پر اتلو تلو کې د پښتنه وکړه یو مسلې پښتنه کوم وی دا اصحاب کهف د سپی دا رنگ څنګه هغه ته تورو کنه دا د تورونو وای مولوی سي محترم چې د اصحاب کهف واقعا په قران کریم په لسمه سپاره کې راغلی ده او دا مسله کې چاته نه معلوم کتا سره جمعې پر ورځ باندې وای دا خلک بوختي خبر شي کنه بالکل به وای داس خبره ده او دا خبره خو رښتیا ده بالکل زر تس دروغ هم خوستا وی چې ته ډیر غټ عالم یې کنه دا بیا بل لړ اغلم ډیر تحفه وړل اوس خو د علم مسله خو دې کې نه کتاب کې خدا مسله موجود نه هغه بل چې لاړ دا غي سره دا کله چې راس ختیدنو دا پښتنه ته وکړه ویډیو مسلې پښتنه ک وکم نو څنګه اجازه ده بالکل اجازه ده هغه اول خو ډیر تعریفونه دغه وکړل اوس خو ته ویل نشي ما ته نه معلوم وای دا صاحب کهب د د سپی رنگ څنګه وي سپینو کنه وی ښه وی دا دومره خلک تی نه دی خبر تر اوس پورې عزت نه هم خبر نو که جمعې په ورځ وای نو څنګه وای بالکل به وای اوس په یو جماعت کې مولوی صاحب مسله وکړه د جمعې په ورځ باندې دغه د روپو زور کنه د تحفې زور نو مسله یې وکړله چې خدای مو بخا تر اوسه پورې زه ګناهګار وم ما دا مسله نه بیان کړې د اصحاب کهف د سپي رنګ تورو په دې باندې ځان پوه کوي که قیامت کې نه تپوسو کې نو ګوره دا جواب دی یا قبر کې تپوسو شو نو بیا دا جواب دی هغه بل ویل خدای مو بخا په بل جماعت کې جمعې په ورځ باندې اعلان وکړه وی پته درته شته د اصحاب کهف د سپي رنګ سپینو قبر قیامت کې د پوس کوونه بیا ته دا وایي خلک چې راووتل اوس یو بل سره میلاویږي چې ناشنا مسله مو اورېدله یو ورور یو جماعت ته تللی دی هغه وایي رنګ یې سپین و بل وایي تور و علما کرام پرې کې ونښتل مناظرې شروع شولې هلته کافر راغلل دلته کې اختلافات جوړ شوله چې اختلاف راغی عوام به څوک راپاڅېد کافرو په خلاف باندې د جهاد د پاره به څوک تیار عالم به تیار کنه خو عالم خو بدی کین خطه لري چې هغه یو وای په زور باندې وای پر تج چې اواز دومره دغه شو چې انګازي وکړلې په جمعات کې بل وای اخپا به حسو ته پټه وای هغه مسلمانان علما په دې کې ون خطل کافر راغلل د مسلمان سره هغه څو وکړل چې اوسه وسره وکړل دا سې چې اوسه وکړل دغه وسره وکړل کنه ته پوه سې وکه کارغه حلال دی او که حرام دی وای دا کوم یو کارغه دی پټو کې چا دانی خوري هغه دی کغه بل یو دی کغه مردار خوري هغه لک سپین داغونه چې بکی هغه دی او کنه قاق قاق چې کوي هغه دی او کنه هغه یو مخو کله را, را کونټیل شوی یو بل دی په دې باندې مناظره مقرر شول په دې باندې داسې حتی اختلافات لړل راغل بخارا او سمرقند او غر سره لړل د مسلمانانو مسلمانان داسې حتی ورسېدل د علماي کرامو عالم به کینه او په پوله لپټی باندې خزه او پسراغ لوي په دې کې کینه زه چاړه راوړم نشته چلال لیکم الال به کړ جمعهتون ستنو ته ځوړن کړ داسې یو ونه موجود نه و چې هغه ته مسلمان نه ځوړن کړي ای مسلمانانو ای علما کرامو په خپل ځان رحم وکړئ د الله نه او یریږي قبر قیامت ځان ترایت کوي ستاسو د علم تقاضا دار چې تاسو د مسلې چړې په دې وخت مونږ له شرم ناراضي مونږ له حیا ناراضي چې زمونږ او تاسو مؤمنه مسلمان خور د امریکایانو سره په جیل کې ده په عافیه صدیقی که بل چاته نه معلوم که نور زنانه نه معلوم دا خو ته معلوم ده کنه دا غي سره سکی د مؤمنانو مسلمانانو د خويندو سره جنسي تیرې کیږي اې د نارینه سره جنسي تیرې کیږي په جیلونو کې د مسلمانانو سره څه وشول د مؤمنانو مسلمانانو د مرګ او د ژوند حالت چاته نه دی معلوم او تر ازي په دې مسله کې نخته چې امینو په زور باندې ویم که په قلار باندې ویم د خپې بر یو بل سره او جنګو مې یو بل په راچوم او کنه څه چل وکوم د غوګونو پورې ولاس پورته کوم او کنه صرف د دغه پورې پورته کوم د وګو پورې پورته کوم لاسونه به صرف په نامه باندې کدم او کنه په سینه باندې بګدم دا ټول مسائل زما د خبرو مقصد دا نه دی چې دا سنت طریقې نه دی یا په حدیث کې نه دی راغلی دا اختلافات د صحت تر رسول نه دی په کار چې اصل مقصد د مؤمنان مسلمانان نه پاتې شي او مؤمنان مسلمانان په داسې اختلافاتو کې اخته شي چې د الله تعالی دین مغلوب شي کافر غالب شي مسلمانان مغلوب شي کافر غالب شي او علما کرام په دې کې ونخدي الحمدلله امیر محترم رحمه الله رحمتا واسعتا الله تعالی دې دغه شهادتونه قبول کړي یو عالم او خلق بوته دی وای د دوره هم نه کړی او هغه په خپل بیان کې دا هم وی الله تعالی زما غجب خوم پوره نه چلی خو کله چې حق بیان کده الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې بیان کو دی خبرته توجه نه کړله څومره الله تبارک تعالی انقلاب په پاکستان کې راوست څومره مجاهدین الله تبارک تعالی تیار کړل د هغې په وجه باندې څومره فدایان د هغې په ویناګانو باندې تیار شول دغسې دا د یو خبره نه داسې علما کرام هغه ملاویږي په معاشره کې هغه مونږ ته مخکې مینې مثالونه موجود دي اوس هم موجود دي کله چې علما کرامو دغه مسلې بیانولې یو دغه نه مې واورېدل په یو ځای کې ورتېرېدم په لار باندې یو عالم لګیا و الله تعالی دې پرې رحم وکړي نو دا مسله بیانوله د امین مسله بیانوله وای مسلمانانو امین به په زور باندې وای په دې کې به د هیڅ یو شیخ خبره هم منئ د هیڅ یو امام خبره پکې هم منئ ځکه دا د الله تعالی د پیغمبر حدیث دی او د الله د پیغمبر د حدیث په مقابله کې دی چې خبره بنمون اسی بدل کې ویل مال مولوی محترم ډیر ظلم دی وک شیخ سیو مل شیخ صاحب ډیر ظلم دی وکړ اوس ته مسلمانان په دې باندې بس دغه کې چې په دې کې وده هیڅ خبره نه مانی دا د الله د پیغمبر حدیث ته چې په زور باندې امین ویل بس خبر خلاص ده نو هغه خلک چې هغه د هغې سره ډیر علم موجود نو هغه ناپوهه خلکو په معاشره کې چا پیژاندل هم نه خو چې په اخلاص باندې کار شروع کړی دی الله تعالی د اسمان د ستورو په شان کې ځلولي الله د نور په شان کې ځلولي خو دغه سي لوی لوی شیخان او لوی لوی مفتیان چې په داسې مسلو پسې اخته شوي دي د هغې نوم نشان ختم شوی دی او داسې خلک چې کوم دي نو وګورئ هغې نه الله تعالی دین چاته دی الله تعالی پیدم نه ورکړي الله تعالی تی چاته پیدم نه ورکړي دا غین خو بس ناس دي نو بس ناس دي او بس په دغه مسلو کې لس کال او شل کال او دیرش کال تیر شول او بس هم دغه ټکی یادای یادای یادای او بس خبره خلاص شول مړ شي په دغه باندې الله تعالی دې دغه سي اختلافات نو موږ تاسو وساتي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان ورونه ورونه کی او الله تبارک تعالی مونږ په خپل کتاب باندې پوهه ک الله تعالی مونږ په خپل دین باندې پوهه ک الله زمونږ نه هغه ویناګانې زمونږ په جواب باندې ادا ک چې الله تعالی نه پیرازي شي الله علما کرام ول د حق گویی توفیق نصیب ک چې الله حق وینا وکي الله علما کرامو کې دا احساس پیدا ک چې مؤمنان مسلمانان د جهاد د پاره راو پاره د الله تعالی د دین د پاره راو پاره د الله تعالی د نظام د پاره راو پاره الله تعالی د ټولو حق پرستو علما کرامو حفاظت وکړه الله تعالی د مدارس او جماعتونو حفاظت وکړه الله تعالی چې قران کریم ته چا غوږی خو دی الله تعالی له ستاره کتاب زده کوي الله تبارک تعالی دغه ناراضي شه الله تبارک تعالی چې استاد د کتاب څومره زده کوونکي دي طلبه کرام دي او یا طالبات دی الله تعالی با عمل عالمان او عالمان ته جوړک او الله تبارک تعالی خپل رضا او تنصیب ک الله تعالی ستاده کتاب د پاره چې څوک مصارف کوي خپل مالونه خرج کوي الله تبارک تعالی د خپل دربار عالیه کې قبول قبول او منظور ک الله تبارک تعالی د دې عوض ته په دنیا او په آخرت کې ورک الله تبارک تعالی چې څومره قرضداري دي الله تعالی د قرضون نه اخلاص پرون په یو خط کې هم دغه درخواست شوی چې څه خویندو چې کوم چنده را لېږلې ده نو په هغې کې دغه ویلي دي چې مونږ ته دعا وکړئ مونږ قرضدار یو چې الله تعالی زموږ دعاګانې الله تعالی زموږ قرضې ختمې کړي الله تبارک تعالی د ستاسو قرضې د خپلو د غیبو له خزانو نه ادا کړي او الله تبارک تعالی د ستاسو نه راضي شي او دغه څومره چې اندم چې را لېږلې ده د شهبازې د مدرسې نه طالباتو را لېږلې ده الله تعالی به عمل عالمانی که الله تعالی په خپل کتاب باندې پوهه که الله تعالی هم ذهنونه کولاو که خپل کتاب ته او چې څومره حاجتونه یې شرعي حاجت حاجاتي الله تبارک تعالی دې هغه ستاسو پوره کړي او زمونږ د اورېدونکو چې نور څومره حاجتونه دي څومره اورېدونکي دي الله تبارک تعالی د خپلو د غیبو خزانونو دغې حاجتونه پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین